اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد د خلفاء الراشدين د سیرت یولسمه فته محترم ورونو په تیر لسمه پته کې موږ هغه قصه بیانول چې هرمزان چې د اهواز حاکم او پاچا و او په تستر کې محاصره و، هغه وویل، زه په خپله د قلعه څخه در وځم او تسلیمېږم، په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولئ، زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي په راضي یم، خو تاسې به زما په باره کې حکم نه کوئ. مسلمانانو ویل، عمر رضی الله تعالی عنه دې وژني. هرمزان ویل، د هغه حکم مې قبول دی، خو تاسې به حکم نه راباندې کوئ. مسلمانانو یې دغه شرط ومانه او هرمزان ځان تسلیم کړ. اوس نو ټوله تستر فتح شو. پس له تستر څخه د اهواز ټول ښارونه یو په بل پسې فتح کېدل او ټول صلح غواړي، جنګ نه کوي. نو د اهواز نور پاته ښارونه هم ټول فتح شوه. هرمزان مدینې منورې ته لېږل کېږي. ابو صبره رضی الله تعالی عنه د هغه اتفاق په سبب چې د هرمزان سره یې کړی و، هرمزان یې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ور ولېږی چې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هم په دغه قافله کې ورسره وه. اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د هرمزان قصه عجبه قصه ده. هرمزان د فارس د منطقوي پاچهانو څخه یو پاچا و. د ده لباس هم د فارس د پاچهانو لباس و. مسلمانانو د ده سره هغه د ده د پاچهۍ لباس هم را اخیستی و. نو کوم وخت چې مدینې منورې ته ور نږدې شوه په هرمزان یې هغه دده د فخر او پاچهۍ هغه ډېر ګران قېمته کالي واغوستل، دا ددې لپاره چې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خپلو فتوحاتو اهمیت ورښکاره کړي چې هلته څنګه پاچهان دي او موږ یې څنګه پاچهۍ ورنسکوروو. نو یې په هرمزان هغه د ده لباس واغوستی چې د دېباج، ورېښمین ټوکره، څخه جوړ شوی و او سره زر پکښې کار شوي وه. هغه د ده تاج چې په یاقوتو او نورو جواهراتو ښایسته شوی و، هغه یې پر سر ور کښېښاوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانان یې وویني. د ماپښین وخت و چې دغه ډله مدینې منورې ته راورسېده. نو یې پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین چیرې دی؟ خلقو ویل په مسجد کې دی. د مدینې منورې مسلمانان ورته ګوري او په تعجب کې دي چې پاچا یې راوستلی دی. احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د پاچهۍ لباس یې اغوستی دی مسجد ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې بیده دی. هرمزان وویل، عمر چیرې دی؟ دلته خو څوک نشته. دوی ویل، هغه دی هلته بیده دی. هرمزان وویل، پیره داران یې چیرې دي؟ دروازه وانان یې کومه دي؟ هغو ویل، دی نه پیره دار لري نه دروازه وان. هرمزان وویل، ښایي دی نبي وي. یا، بلکې واقعا هم دی نبي دی. ځکه دده سره نه پیره شته نه دروازه وانان. عادي ژوند یې دی نو دی نبي دی؟ هغو دوو نفرو وویل، نبي نه دی، بلکې د انبیاوو پر قسم عمل کوي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راویښ شو او د هرمزان خبر ورته وویل شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، الحمدلله، حمد دې هغه الله لره وي چې دی او د ده امثال یې په اسلام ذلیل کړه. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې دغه کالي ځنې ایسته کړئ او زیږه کالي په واغوندئ. د کالو تر بدلولو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبرې ورسره کوي او هغه چې د دوی ترجماني یې کول هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه و، ځکه د هغه فارسي زده وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، د غدر نتیجه دې څنګه ولیدل؟ په هر کار کې آخري کامیابي د الله جل جلاله د دین ده. هرمزان وویل، یا عمر! موږ او تاسې په جاهلیت کې وو، الله موږ او تاسې سره پرې ایښي وو، موږ درباندې غالب شوو، یعنې په جاهلیت کې چې رب په موږ او تاسې کې د یوې ډلې سره هم نه وو، موږ پر تاسې غالب وو، مګر اوس چې الله ستاسې سره دی، تاسې راباندې غالب شواست. تاسې وګورئ، هرمزان په حق پوهېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، په جاهلیت کې چې تاسې پر موږ غالب واست، د هغه سبب ستاسې اتفاق او زموږ بې اتفاقي وه، یعنې تاسو یو واست او قوت مو یو وو او موږ قبیله قبیله او سره پاشلي وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل، دغه چې څو واره دې خپله وعده ماته کړه د هغه دپاره څه عذر او دلیل لرې؟ دا ولې؟ صلح به دې وکړه بیا به دې ماته کړه. هرمزان وویل، بېرېږم. د مخه تر دې چې زه حال درته ووایم ته به مې ووژنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا، مه بېرېږه. هرمزان ویل، اوبه راکړئ، تږی یم. د بېرې څخه یې حلق وچ و، خبرې نه شي کولای. اوبه یې وغوښتې. اوبه یې ورته راوړې، مګر د اوبو لوښی پنډ، زیږ، لوی لوښی و. هرمزان ویل، په دغه کې څوک اوبه څښلی شي؟ پاچا و، د نازکو او ښایسته ګلاسو سره یې عادت درلود. او دوی لوی، پنډ، خاورن منګی ورته راوړي. روموزان ویل چې د تندې مرم په دغه کې نه شم څښلای، یو کوچنی نازک لوښی راته راوړئ. خیر، په کوچني لوښي کې یې اوبه ورته راوړې، لوښی یې واخیست، ریږدي، اوبه نه شي څښلای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ویې څښه. خو د هرمزان د لاسه هغه لوښی ولوېدی او ویل، بېرېږم چې د مخه تر دې چې زه اوبه وڅښم ته به مې ووژنې. حضرت عمر رغد الله تعالی عنه وویل، اوبه ورکړئ، مرګ او تنده مه پر یو ځای کوئ. خلقو نورې اوبه ورکړې. حضرت عمر رغد الله تعالی عنه ورته وویل، ویې څښه، تر هغو دې نه وژنم څو اوبه څښې. هرمزان اوبه واخیستې او وې پاشلې. ویل ولې دې اوبه وپاشلې؟ هرمزان ویل زما اوبو ته ضرورت نه و، زما مقصد و چې امان درڅخه واخلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل زه تا ته امان درکوم؟ زه دې وژنم. هرمزان ویل تا امان راکړئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ما هیڅ کله امان نه دی درکړی او نه یې درکوم، ته درواغ وایه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د هرمزان د لارې ملګری و، هغه وویل، یا امیرالمؤمنین! دی رښتیا وایي، تا امان ورکړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا انس! زه د براء ابن مالک و قاتل ته امان ورکوم؟ زه د مجزعه ابن ثور و قاتل ته امان ورکوم؟ مجزعه ابن ثور رضی الله تعالی عنه هم د هغو فدائیانو سره چې د تستر دروازه یې خلاصول په تستر کې شهید شوی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا انس! د دغه امان څخه به د وتلو لار راپیدا کوې، که نه و تاته جزا درکوم څنګه مې امان ورکړي انس ابن مالک رغضی الله تعالی عنه وویل، یا امیر المؤمنین تا ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې حال راته وایې او بیا دې ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې اوبه چښې دغه د ده لپاره امان دی او ده هغه اوبه و نه چښلې د مجلس نورو ناستو خلقو هم وویل، ستا دغه خبرې د امان معنا لري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وهرمزان ته وکتل او ویل، خطا دې ایستلم او په والله زه بې له مسلمانه و بل چا ته نه خطاوزم، ما امان نه دی درکړی زه دې وژنم. هرمزان ویل، بې له مسلمانه و بل چا ته نه خطاوزې؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هرمزان مسلمان سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حیرت کې پاته شو. ده غوښته چې دغه سړی ووژني خو سړی چمبازه او چالاکه و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امان ورکړ. ځکه هرمزان په ظاهره مسلمان شو او نور نو الله جل جلاله د ده د زړه پر حال علم لري چې آیا واقعي مسلمان شو او که یې د ځان د خلاصېدلو لپاره د شهادت کلمه وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغې موضوع څخه چې اهل ذمه لکه هرمزان او د اهواز خلق پرله پسې خپلې وعدې ماتوي په فکر کې شو چې آیا مسلمانان خو به ظلم نه کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کړي چې هغه خپله وعده ماته کړي نو یې هغه راغلي ډلې او ناستو خلقو ته وویل ښايي مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمت دې ته مجبوره کېږي چې عهد مات کړي. د عراق څخه راغلي ډلې وویل، موږ ته د موږ ته د مسلمانانو څخه بې له وفا بل شی نه دی رامعلوم. یعني فه ظلم خو یې هېڅ نه یو خبر، خو پر هغه خپلو کړو وعدو وفا هم کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نو ولې داسې پېښه شوه چې اهل ذمه پرله پسې خپلې وعدې ماتې کړې؟ اول دغه هرمزان یو وار، دوه واره، درې واره خپله وعده ماته کړه. څه شي وه دغه کار ته مجبوره کاوه؟ احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وویل، یا امیر المؤمنین! تا موږ ددې څخه منع کړو چې د فارس په ښارو کې نور هم مخته ولاړ شو. منع دي کړو چې په یزدجرد پسې د شرق پر طرف ولاړ شو، حال دا چې د فارس پاچا یزدجرد په دوی کې موجود دی، هغه یوه جنګ ته تحریکوي او تر هغو به جنګونه راسره کوي چې پاچا یې په دوی کې موجود وي. تا ولیده چې موږ د دوی څخه شی نه اخلو مګر د دوی پاچا هغه څوک دی چې دوی راپورته کوي او تر آخره به د دوی دغه حال وي چې نن تسلیم سبا یاغیان تر څو ته اجازه راکوې چې نور هم مخته پسې ولاړ شو یعنې دا چې ته اجازه نه راکوې چې د شرق پر طرف نور هم مخته ولاړ شو او نه مو پرېږدې چې د فارس ټول ملک تر پښو لاندې کو زموږ به دغه حال وي ځکه هغه د دوی پاچا یې راباندې راپورته کوي. حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه وویل، والله صدقتنی، په والله رښتیا دې وویل، نو یې امر وکړ چې هو، نور هم د مشرق پر طرف مخته ولاړ شئ. او د فارس ټوله مځکه لاندې کړئ، د کسرا ټوله پاچهي ونیسئ. تاسې ته معلومه ده چې د کسرا یا د فارس په پاچهي کې خراسان، دغه اوسني نوي اسلامي جمهوریتونه کوم چې اوس د روس څخه آزاد شوه او د هغو شاوخوا چې الباب ورته ویل کېده، د روسیې او ارمینیا په منځ کې دغه ټوله منطقه الباب ده، سند او پاکستان تر هند پورې دغه ټوله منطقه د فارس ښارونه وه او دغه ټوله د کسرا پاچهي وه يعني عراق، ايران، خراسان چې افغانستان پکښې دی، پاکستان، سمرقند، بخارا، تاشقند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان تر روسيې پورې دغه ټوله د فارس تابع وه او کسرا يې پاچا وو. اوس به د نهاوند د جنګ تفصیل او د پاته فارس د فتح کولو حالات درته بیان شي. اوس چې په پارس کې دغه ټوله فتوحات وشوه نو د هغه فیصله کوونکي جنګ چې د فارس د فتح په تاریخ کې پېښ شوی دی مقدمات شروع کېږي چې هغه د نهاوند جنګ دی. پس له دغو ټولو فتوحاتو او کامیابیو چې مسلمانانو په پارس کې حاصلې کړې، اوس نو بل شی نه دی پاته بې له دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لښکر څخه ځان فارغ کړي، هغه لښکر چې په نهاوند کې په ډېر لوی عدد سره جمع کېدی، ځکه یزدجرد د فارسانو پاچا، د ټولو هغو کسانو چې د ده متابعت یې کاوه په راټولولو او یو ځای کولو شروع وکړه. امر یې کړی و چې ټول دې په نهاوند کې سره یو ځای شي. نهاوند په غرو کې یوه ډېره لویه قلا وه چې د همدان په جنوب کې واقع ده. د دغه لښکر او جنګ لپاره یې فیروزان عمومي قومندان وټاکه. د خراسان، سند، الباب واليان هم د يزدجرد د کومک لپاره راغله. د هره ځای څخه کومکونه سره يو ځای کېدل تر څو چې په نهاوند کې يو لک او پنځوس زره جنګي عسکر سره يو ځای شوه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه وليده چې د کفارو د لښکر شمېر زياتېږي او بيا په غره او قلعه کې دي. نو يا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ، کومک او مدد ځنې غواړي. په دغه وختو کې چې دلته د فارسيانو د لوی لښکر د جنګ لپاره تياري نيول کېږي، د کوفې د خلقو څخه يوه ډله مدينې منورې ته تللې وه چې هلته يې د کوفې د آمر او والي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د ځينو کارو څخه و امير المؤمنين ته شکايت کاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په فکر کې سو چې اوس د دغه موضوع او شکایت په باره کې تحقیقات وکي او که د هغه لوی جنگ په سبب چې دغه امیر د هغه د پاره تیاری نیسي د دغه شکایت موضوع معطله کړل سي ځکه وهغه امیر او قومندان ته باید په دغه مهم وخت کې هیڅ تشویش نسی پیدا او د امیر المؤمنین ټوله توجه باید د هغه په کومک کولو کې وي. د نورو حاکمانو او رئیسانو خو دا عادت دی چې دغسې کوچني شکایتونه د دغسې لوی موضوع په مقابل کې هېروي او وايي، ته صبر وکړه چې یو وار د دغه لوی مشکل څخه خلاص شم بیا به یې سره ګورو. مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل. یاالله داسې جنګونه ما د دې څخه نشي منع کولای چې د مسلمانانو په شکایت کې دې تحقیق ونه کړم نو یې امر وکړئ چې د کوفې د خلقو د شکایت تحقیق دې وشي او د دغه تحقیق آمر یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وټاکئ محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه کوفې ته ولاړی او په پوره تفصیل سره تحقیق شروع کړي په ټوله تحقیق کي د ټولو هغو شیانو څخه چي سعد رضی الله تعالی عنه په متهم سوی وو د سعد رضی الله تعالی عنه برائت ثابت سو کوم وخت چي د سعد رضی الله تعالی عنه برائت او پاکي ثابته سوه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دده د معزولولو امر وکړ یعنی پس له هغه څخه چې سعد رضی الله تعالی عنه برائت حاصل کړي بیا یې هم د کار کولو څخه ګوښه کړ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، د والي او رعیتو په منځ کې حسد او عداوت نه غواړم ځکه که سعد رضی الله تعالی عنه پر خپل ولایت پاته شي د ده دغه خلق ښه نه ایسي او د هغو دی نه دی خوښ. حال دا چې د والي او رعیتو په منځ کې باید ښه علاقه موجوده وي. پس له دغو تهمتو او دغه تحقیقاته دغه ربط او علاقې ته خلل پېښ شو. نو ځکه یې سعد رضی الله تعالی عنه پس له برائته معزوله کړ. او د ده په عوض کې نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د کوفې والي او د فارسیانو سره د جنګ عمومي قومندان وټاکل شو. نعمان ابن المقرن رغ د الله تعالی عنه په خپله د لښکر سره ونهاوند ته رهي شو او د شا و خوا د هره ځای څخه څخه یې کمک وغوښتی خاصتا د اهل کوفې څخه او د اهواز و خلقو ته یې وویل تاسې هغه لارې بندې کړئ چې نهاوند ته ځي او نور کمک مه پرېږدئ چې ونهاوند ته ورسېږي. ځکه هر څونه چې د نهاوند د لښکر د لښکر شمېر ډېرېږي، په هغه اندازه مشکل لویېږي. د اهواز خلقو هم د دغې وظیفې په اجرا کولو او عملي کولو شروع وکړه. اوس نو نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د نهاوند پر طرف ورهېدی او داسې ځای ته ورسېدی چې نور نو تر نهاونده د د درو ورځو لار پاته ده. نو يې د دغه ځای څخه درې نفره د معلوماتو دپاره د نهاوند پر طرف ولېږل چې دغه درې نفره طليحه ابن خويلد الاسدي، عمرو ابن معدي کرب او عمرو ابن عبيده وه. ويل تاسې ولاړ شئ لار وګورئ چې کمينونه خو به يې نه وي راته نيولي يا د فارسيانو لښکر خو به نه وي رارهي شوی. دغه درې نفره رهي شوه. عمرو بن عبیده تر یوې ورځې تګ کولو وروسته بیرته راوګرځیدی. نعمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځنې وکړه، څه شي دې ولیده؟ ده ویل، هیڅ شی نه وو. ویل، نو ولې بیرته راغلې؟ ده ویل، یوه ورځ او شپه مې تګ وکړ، هیڅ مې نه ولیده. او مځکه هغه څوک وژني چې پکښې نابلده وي. یعنې یو څوک چې په یوه مځکه کې نابلده وي، لارې نه وي ورمعلومې، ورکیږي او هلاکیږي. په دغه یوه ورځ او شپه مې کفایت وکړ او بېرته را وګرځېدم. ویل ملګري دې څه شوه؟ ویل هغه ټینګ و نور هم پسې ولاړه. طلیحه او عمر دوې ورځې نور هم تګ وکړ. عمر وویل نور نو کافي دی. د دوو ورځو لار مو ووهل، نه لښکر شته نه کمینونه. عمرو بن معدي کرب هم بېرته راوګرځوي، مګر طليحه نور هم مخته پسې ولاړ، تر څو په خپله نهاوند ته ورسېد او هلته د نهاوند پر شاوخوا وګرځېد، پوره معلومات يې وکړ، بيا نو بېرته رارهي شو، نعمان رضي الله تعالی عنه يې په ټولو حالاتو په تفصيل سره خبر کړ او ويل، ستا او د دوی په منځ کې داسې شی نشته چې هغه دې زموږ ناخوښه وي. تر نهاونده لار فارغه ده. نعمان رضی الله تعالی عنه لښکر ته د حرکت امر ورکړ. پر لار بې له راحته د بل شي لپاره توقف او درېدل نه کوي. تر څو نهاوند ته ورسېده او نهاوند یې محاصره کړ. د نهاوند د قلا پر شاوخوا فارسیانو لوی خندق کیندلی و او په خندق کې یې لوی لوی اورونه بل کړي وه چې مسلمانان نه شي ورتلای. خو ځینې ځایونه یې کوچنۍ کوچنۍ لارې پرې ایښې وې، نو فارسیان پر دغه کوچنیو لارو راوځي، جنګ کوي او بېرته خپلو قلاوو ته ځي. د چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځ جنګونه وشوه، خو دغه جنګونه ټول بې نتیجې وه. نعمان رضی الله تعالی عنه د لښکر قومندانان سره یو ځای کړه پس له مشورې یې یوه لویه او عظیمه نقشه جوړه کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنه یې د هغې نقشې په عملي کولو مکلف کړ. نو په هغه معینه ورځ چې فارسیان د جنګ لپاره راووتل، قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر په ملګرتیا ډېر شدید جنګ ورسره شروع کړ. پس له څه جنګ کولو قعقاع شکست وخوړی. دونه پر شا ولاړی چی د مسلمانانو تر لښکر تیر سو. نعمان رضی الله تعالی عنه نور مسلمانان د حملې کولو څخه منع کړه او ویل آرام ودریږی. فارسیانو چی د مسلمانانو شکست ولیدی نور هم دلاوره سوه. ویلي ده چې مسلمانان پر شا ځي او دغه د مسلمانانو شکست د جسر یا پله د جنګ راهیسې تر اوسه پورې اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شا ځي نو په زرو زرو پارسیان په ډېره دلاوري سره د نهاوند د قلاوو څخه راوځي او د قعقاع پر لښکر حملې کوي قعقاع نور هم پر شا ځي هغه نور مسلمانان غواړي چې پر پارسیانو حمله وکړي، خو نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې اجازه نه ورکوي. د قعقاع او فارسیانو په منځ کې دغه جنګ تر ماپښینه دوام درلودی. هغه نور مسلمانان یې هیڅ کومک نه کوي او قعقاع د ضعف او شکست په حال کې دی. کوم وخت چې مسلمانانو د ماپښین لمونځ آداء کړ، نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې امر وکړ. په دغه امر سره مسلمانانو یو ځايي حمله شروع کړه او هلته د قعقاع هغه مات شوي لښکر هم په نوې حمله شروع وکړه. دا هغه د مسلمانانو نقشه وه چې نعمان رضی الله تعالی عنه او نورو قومندانانو جوړه کړې وه چې یو خو به فارسیان ټول د قلاوو څخه راووځي او بل به یې د قلاوو څخه را لرې کړو او بل به یې تر ماپښینه پورې ښه ستړي کړو او بیا به په یوه وار حمله پر کوو. اوس د دغې حملې سره لوی او شدید جنګ شروع شو. مورخین وايي، دغه جنګ د قادسیې تر جنګ شدید و. نعمان رضی الله تعالی عنه چې د جنګ اداره یې هم په خپله کول وردمخه شو او پر پارسیانو یې حمله وکړه. ډېر قوي او شدید جنګ یې کاوه، کوښښ کوي چې د نهاوند و قلاوو ته ورننوځي. تر څو و قلاوو ته ډېر ورنږدې شو، او ویل که زه شهید سوم بیرغ دې حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه واخلي یعنی تر ما وروسته هغه قومندان دی اوس د نهاوند د قلا پر طرف ورهي دی او شدید جنګ کوي تر هغو یې جنګ کاوه او مخته تلی څو شهید ووژل سو. چې په هغو ملګرو کې يې يو هم د ده ورور نعيم ابن المقرن رضي الله تعالی عنه وو. نعيم پر نعمان رضي الله تعالی عنه يو پټو واچاوه، د هغه جسد يې پټ کړ چې څوک يې ونه پېژني او دغه خبر په لښکر کې نشر نه شي چې قومندان مو شهيد شو. بيرغ يې وحذيفه رضي الله تعالی عنه ته ورکړ، بيرغ پورته دی او جنګ دوام لري. دغه جنګ تر شپې پورې دوام وکړ. مسلمانانو د شپې هم جنګ کاوه خو د شپې په راتګ سره پارسیانو شکست وخوړ. اوس چې تاریکه هم ډېره شوه او د مسلمانانو حملې هم شدیدې دي، فارسیان تښتي. خو د تېښتې لار نه لري، ځکه دوی چې د نهاوند پر قلا وو هغه خندق راګرځولی وو او په هغه خندق کې یې د دې لپاره اورونه بل کړي وه چې مسلمانان را نه شي، اوس هغه خندق او اور د دوی د تېښتې لار بنده کړه. د شدیدو حملو او تاریکۍ په سبب هغه کوچنۍ او پټې لارې چې فارسیانو درلودې هغه هم ځینې ورکې شوې. اوس نو فارسیان یا وژل کیږي یا اور ته لویږي. په دغه جنګ کې فارسیانو لوی شکست وخوړی خو هغه د دوی قومندان فیروزان ژوندی پاته شو او همدان ته وتښتیدی. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه دغه، فتحه، پسې پوره کړه او ټول نهاوند فتحه او د مسلمانانو تر تصرف لاندې شو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې اوس د مسلمانانو د قواوو عمومي قومندان دی، صائب ابن الاقرع رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ولېږی چې امیرالمؤمنین رضی الله تعالی عنه ته د دغې لویې فتحې زېری او خبر وروړي. صائب رضی الله تعالی عنه چې مدینې منورې ته ورسېدی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، څه خبر دې راوړی دی؟ ده ویل، فتحه، فتحه راغله. او الله جل جلاله لویه فتحه در نصیب کړه، یعنی د فارسیانو هغه آخری او قوی لښکر مات شو او نعمان رضی الله تعالی عنه شهید ووژل شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل، ډیره ترخه او شدیده ژړا یې وکړه، حتی په ژړا سره یې آواز پورته شو او د ژړا د شدته څخه یې اوږې غورځیدلې. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه چې په دغه مجلس کې حاضر وو غواړي چې پر حضرت عمر رضي الله تعالی عنه دغه غم سپک کړي نو يې وويل، يا امير المؤمنين! بې له نعمان څخه بل داسې څوک نه دی شهيد شوی چې هغه دې معروف او مشهور وي. يعني د اصحاب کرامو د پهلوانانو څخه فقط يو نعمان رضي الله تعالی عنه شهيد شوی دی. نور ټول خلق چې شهید چې شهیدان شوي دي غیر معروف او غیر مشهور خلق او تابعین دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوره هم ژړا زیاته شوه او ویل هو! هغه د مسلمانانو ضعیفه طبقه وه، مګر هغه ذات چې دوی یې په شهادت مشرف او مکرم کړه، هغه یې مخان او نسب پیژني او هغه خلک به د عمر په پيژندګلوۍ څه وکړي؟ يعني الله جل جلاله هغه خلق پيژني، د عمر پيژندګلوي هغو ته څه فايده رسوي؟ که يې زه پيژنم که يې نه پيژنم دغه دواړه و هغو ته يو دي. عزت او شرف خو دا دی چې الله جل جلاله يې پيژني. د نهاوند فتحه فتح الفتوح وبلل شوه. ځکه پس له دغه شکسته و فارسیانو ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پاته. دغه جنګ هغه آخري او فیصله کوونکی جنګ و. که څه هم تر نهاوند وروسته نور ډېر جنګونه سوي دي، خو هغه فیصله کوونکی جنګ او د فارسیانو ملا ماتوونکی جنګ د نهاوند جنګ و. هغه فارسیان، چې د نهاوند څخه د فيروزان سره وتښتېدل په همدان کې سره يو ځای شوه. حذيفه رضی الله تعالی عنه په دغه تښتېدلو فارسيانو پسې د نعيم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ يو لښکر ولېږی او فارسيان يې په همدان کې محاصره کړه. فارسيانو د صلح غوښتنه وکړه او همدان په صلح فتح شو. مسلمانانو د ري پر طرف حرکت وکړ، ري و تهران ته نږدې واقع دی، کوم وخت چې د ري خلق د مسلمانانو په راتګ خبر شوه هغو هم صلح وغوښته، ري هم په صلح فتح شو. مسلمانانو د شمال پر طرف د خراسان و خواته حرکت وکړ، د عراق او خراسان په منځ کې د قومس منطقه ده او د هغه ځای خلقو هم صلح وغوښته، قومس هم په صلح فتح شو، مسلمانان نور هم په شمال کې مخته پسې ځي. څو جرجان ته ورسېدل، هغه هم په صلح فتح شو، مسلمانان د شرق و طرف ته رهي شوه، د فارس په شمال شرق کې و طبرستان ته ورغله، هغه هم په صلح فتح شو او بیا دغه لښکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلقو جنګ شروع کړ، خو مسلمانانو په جنګ کې شکست ورکړ. غو چې شکست ولید صلح یې وغوښتل او بیا اصفهان په صلح فتح شو. دغه ټول فتوحات د پارس په مځکه او ښارو کې دي. د فارس ټولو ښارو د مسلمانانو په تورو سقوط وکړ او فتح شوه. مګر په هغه وختو کې د فارس ټوله پاچهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه وه. بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه کوم چې په دغه وروستنیو وختو کې د روسیې څخه آزاد شوه هغه هم په پارس کې شامل وه. افغانستان او د ایران شرقي منطقه ټوله د فارس تابع وه حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کیږي دغه هم د کسرا پاچهي وه. د شمال له طرفه د ترکانو تر وطنه ټول ځایونه د فارس تر حکم لاندې وه. د کسرا د حکومت شمال شرق تر چینه رسېدی چې په دې ډول سره د کسرا د پاچهۍ حدود دغه ملکونه وه، هند، چین، ترکیه او جزیرة العرب خو تر اوسه یوازې عراق او ایران فتح شوه، هغه نور پاته مملکت تر اوسه د یزدجرد په لاس کې وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو په اول کې یوازې د عراق او یو څه ایران په فتحه کولو کفایت کړی وو، مګر څرنګه چې د هرمزان هغه قصه پېښه شوه چې د مخه درته بیان شوه او بیا احنف ابن قیس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړه او ویل ترڅو چې یزدجرد موجود وي خلق پر موږ راپورته کوي چې پاچا يې موجود وي همېشه به خلق د هغه په تحريک او پارولو صلح ماتوي نو اجازه راکه چې د فارس ټول مملکت فتح کو او يزدجرد ختم او فيصله کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه مشوره قانع شو او امر يې وکړ چې هو د فارس ټول مملکت په هغه خپله پراختيا سره فتح کړئ نو هغه وو چې د هجرت د اتلسم کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په مشوره د فارس پر نورو حصو هم حملې شروع شوې. لکه څرنګه چې دمخه مو درته ویلي وه چې ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه د بصرې والي او د هغو ټولو لښکرو عمومي قومندان وو کوم چې فه فارس کې يې جنګ او فتوحات کول اوس پس له دغه ذکر سوو فتوحاتو څخه چې د مسلمانانو اول لښکر د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه په امر حرکت وکړ هغه هغه لښکر وو چې د آذربايجان و طرف ته رهي سو. آذربايجان په خپله يو لوی مملکت بلل کيږي چې و تبريز ته نږدې واقع دی. او هغه پارسیان چې په نور پارس کې یې شکست خوړلی و، په اذربایجان کې سره یو ځای شوي و، چې مشر او قومندان یې اسفندیار د رستم ورور و. ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د دغه لښکر آمر چې د اذربایجان و طرف ته حرکت کوي، بکیر ابن عبدالله وټاکی. کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر هلته آذربایجان ته ورسېدی، فارسیانو ډېر بد او سخت شکست وخوړی او اسفندیار بندي ونیول شو. بکیر ابن عبدالله رض غوښته چې اسفندیار ووژني، خو اسفندیار ورته وویل، صلح دې خوښه ده که جنګ؟ بوکایر ویل صلح ښه متوجه شي مسلمانانو هیڅ کله جنگ نه غوښتي او نه یې غواړي او نه دغه خلق د جنگ د پاره راوتلی و بلکې د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمت الله وو دغه ټول قرباني تکالیف او زحمتونه یې د دې لپاره و چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کی او د یوه الله جل جلاله بندګان شي. مسلمانان د اسلام د نشرولو لپاره راوتلي وه، جنګ او غنیمتونه یې نه غوښته او نه یې مقصد وه. هغه څوک چې غنیمتونه غواړي هغه جنګ کوي او هیڅکله په صلح نه راضي کیږي، ځکه په صلح کې غنیمتونه لږ او په جنګ کې ډیر وي او د مسلمانانو حرص پر صلح وو، نو خود بکیر رضی الله تعالی عنه وویل، صلح مې خوښه ده. اسفندیار وویل چې صلح دې خوښه ده نو ما مه وژنه. ځکه که زه صلح درسره و نه کړم د آذربایجان خلق صلح نه درسره کوي. نو اسفندیار یې نه ووژی او د ځان سره بندي وساتی. هلته ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه یو بل لښکر هم د اول لښکر د کومک لپاره راولیږی. چې د دغه کومکي لښکر قومندان ابو دجانه رضی الله تعالی عنه وو چې نوم یې سماک ابن الخرشه دی او د اهل بدر څخه دی، د مسلمانانو دغه لښکرې سره یو ځای شوې او اوس و آذربایجان ته ورننوځي. اسفندیار د آذربایجان و خلقو ته پرله پسې حال ورلېږي چې تسلیم شئ، صلح وکړئ، د مسلمانانو سره جنګ نه شئ کولای. د اسفندیار د دغو مشورو په سبب د آذربایجان خلق تسلیم شوه او تاسې پوهېږی چې آذربایجان په خپله یو کامل دولت او مملکت دی. دغه لوی آذربایجان اوس تسلیم او د مسلمانانو د حکم تابع شو. کوم وخت چې آذربایجان تسلیم شو، مسلمانانو عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنه د هغه ځای حاکم وټاکی. او بکير رضی الله تعالی عنه نور هم مخ ته ولاړی د الباب پر طرف ورهي شو الباب لکه د مخه چې مو درته ويلي وه چې وهغې منطقې ته ويل کيده چې د روسيې ايران او ارمينيا په منځ کې وه اوس بک اوس بکير رضی الله تعالی عنه د دغې منطقې پر طرف امادګي ونيول مګر بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باسي چې ورسم او که صبر وکړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو بل لښکر هم و منطقې ته ور ولېږی چې قومندان یې سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وو او د دغه لښکر د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سراقه د هغو ټولو لښکرو عمومي قومندان وټاکه کومې چې په منطقه کې موجودې وې. سراقه د الباب و طرف ته حرکت وکړ. هلته شهر راز چې د الباب پاچا و، هغه هم خپل لښکر د جنګ لپاره تیار او آماده کړ او په دغه وخت کې یې د معلوماتو لپاره د مسلمانانو د لښکر پر طرف جاسوسان هم ولېږل. پس له معلوماته دا ور معلومه شوه چې مسلمانان داسې قوم دی چې د مرګ څخه نه بېرېږي. نو یې د مسلمانانو د لښکر و مقدمې ته چې قومندان یې عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه و حال ولېږی چې صلح غواړم. الباب چې جلا، مستقله او لویه منطقه ده صلح غواړي او تسلیمېږي. عبدالرحمن ابن ربیعه چې د مقدمې قومندان و، پس له هغه څخه چې د خپل آمر سراقه سره یې مشوره وکړه، نو یې د الباب د پاچا سره پر صلح موافقه وکړه او الباب په صلح سره فتح شو. سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د دغو لښکرو عمومي قومندان و، شاوخوا یې ټولۍ لېږلې چې پاته منطقې هم فتح کړي. په دغه جمله کې یې د ارمینیا او قفقاز غرنۍ منطقې هم فتح کړې. د مسلمانانو د لښکر مرکز او په خپله عمومي لښکر د الباب په منطقه کې و او دغه شاوخوا ټول ځایونه یې د سریو یا ټولیو په لېږلو فتح کړه. په دغه وختو کې د مسلمانانو د لښکر عمومي قوماندان سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وفات شو. د ده پر ځای هغه د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لښکر عمومي قومندان وټاکل شو او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر راورسېد چې نور هم د شمال پر طرف مخته ولاړ شئ او پر ترکانو حمله وکړئ ځکه اوس مسلمانان د فارس په شمالي طرف کې د فارس و آخري او هغه حدودو ته ورسېدل چې تر دغه وروسته نور د ترکانو مځکه او د ترکانو حکومت دی. عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لښکر سره د ترکانو مځکې ته ورداخل شو څو انابول ته ورسېدی. چې دغه منطقه د فارس و شمالي طرف ته د ترکانو ښارونه دي. ترکانو نه لښکر جوړ کړی و، نه یې مقاومت وکړ او نه د مسلمانانو مخ ته ودرېده، ځکه دوی ولیده چې فارس غوندې لوی مملکت په هغه خپل ټول قوت او طاقت د مسلمانانو سره مقابله نه شوای کولای او نه یې د دوی مخه ونیول، نو موږ څه شي یو؟ عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لښکر سره په ترکیه ننوتی تر څو نیمه ترکیه یې تر خپل تسلط لاندې راوستل، انابول چې د ترکانو ښار و ټول فتح شو او هلته هم مسلمانانو خپل والیان او حاکمان مقرر کړه دا د شمال پر طرف د مسلمانانو پرمختګ و. او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د شمال پر طرف نور پر مختګ منع شو خو د فارس د شرق پر طرف پر مختګ جاري او روان وو. مسلمانان د خراسان او افغانستان پر طرف مخ ته ځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و دغه طرف ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابي او ملګری احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولېږی. ځکه هلته په خراسان کې د مروه په منطقه کې یزدجرد موجود و. وروڼو! د تاریخ په کتابو کې مروه او مرورود ذکر شوي دي، چې زما په ګومان هغه به دغه د نن ورځې فرا او فرارود وي، چې ممکن هغه وخت مروه بلل کېده او که بې له فرا او فرارود څخه بل ځای وي، چې د مروه په نامه سره یادیږي هم امکان لري خو ماته نه دی رامعلوم نو اوس زه د ویونکو او اوریدونکو د پوهیدلو دپاره د مروه پر ځای فرا وایم که څه هم مروه بل ځای وي خو منطقه یې دغه د هرات پر شاوخوا منطقه ده. پخپله یزدجرد په مروه کې اوسیدی او لښکرې یې برابرولې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ودغه طرف ته ولېږي. احنف ابن قیس د فرا پر طرف ورهي شو څو و هرات ته ورسېدی او هرات یې فتح کړ. فرا خو تر هرات وروسته ده. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې هرات فتح شو نو فرا یې پرېښول نور هم پر شا ولاړی څو فرا رود ته ورسېدی. احنف ابن قیس نور هم مخته پسې ولاړی، یزدجرد وبېرېدی چې دغه خلق مې نه پسې پرېږدي، نو یې د نورو ملکو د پاچهانو سره ارتباط ونیوی او کومک ځنې غواړي، د سند، چین او ترکانو پاچهانو ته یې حال ولېږی چې کومک مې وکړئ، د مسلمانانو مخه ونیسئ، که نه پر تاسې هم درهي دي. د مسلمانانو داسې لښکر دی چې نه یې څوک مخ ته درېدلای شي او نه دوی خپل پرمختګ پرېږدي. دغه ټول فتوحات یا دغه ټول ښارونه او ملکونه تر څلورو کلو په لږ او کمه موده کې ونیول شوه. د فارس هغه عظیمه پاچهي په څلورو کلو کې سقوط وکړ. دا نه چې یوازې فارس بلکې د ترکانو نیم مملکت هم په دغو څلورو کلو کې ورسره فتح شو. په عین وخت کې اردن، سوریه، لبنان، فلسطین چې دغو ټولو ته شام ویل کېده او مصر دا هم فتحه کېږي. نو خود یزدجرد و نورو پاچهانو ته حال ولېږئ چې د خپلو ځانو د ساتنې لپاره زما کومک وکړئ، که نه تر ما وروسته ستاسې نوبت دی. دلته نو د یزدجرد د کومک لپاره د سند، چین او ترک پاچهانو لښکرې راولېږلې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه خبر شو چې د یزدجرد د کومک لپاره د نورو خارجي ملکو څخه لښکرې راځي، نو ده هم حال واستاوه چې کومکي لښکر راولېږئ. د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د کومک لپاره د کوفې او د مسلمانانو د نورو ښارو څخه هم کومکي لښکر رارهي شو. دمخه تر دې چې دواړو طرفو ته کومکي لښکرې راورسېږي، احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وردمخه شو. هغه فراه یې هم فتحه کړه چې یزدجرد پکښې اوسېدی او یزدجرد د هرات د فتحې په خبرېدلو فرارود ته ځنې ولاړی. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې فراه هم فتحه شوه، فرارود یې هم پرېښاوه بلخ ته ولاړی. احنف ابن قیس نور هم پسې ور دمخه شو، پرارود یې هم فتحه کړ. یزدجرد اوس شرمېږي، ځکه چې هر ښار فتحه شي، دی نور هم شاته ولاړ شي. دا وار شاته نه ولاړ، په بلخ کې پاتې شو. خو تر اوسه هغه خارجي لښکرې چې د ده د کومک لپاره رارهي شوې وې، نه دي رارسېدلي. نو یې په هغه خپل موجود لښکر د مسلمانانو سره جنګ شروع کړ. د جنګ په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواوو څخه شکست وخوړ.